يسألونك ماذا أحل لهم مخکې آیات کې د حرامو سیزونو ذکر وشو حرمت علیکم المیتة تر اخره پورې د انسان ذهن ته دا سوال راځي چې د حرام بیان الله وکړ نو دا حلال کم کم دي د دې بیان پکار دی چې حلال سيزونه کم کم دي نو د حلالو سیزونو فیرس ډیر زیات اوږد دی ډیر زیات مخلوقات دي او هغه مخلوق د انسان لپاره الله حلال پیدا کړی وي نو الله وایي هر پاکیزه چیز هغه حلال دی او هر یو خبیث چې عقل سلیم ته نه نفرت کوي دا به حرام دي بیا خصوصا د ښکار په باره کې تپوس شوی دی چې په سپي باندې ښکار کېږي یا په باز باندې ښکار کېږي نو د دې څه حکم دی نو د ښکاري سپي او د ښکاري باز د دې ښکار حلال دی خو سپي له به ټریننګ ورکې تعلیم به ورکې سپی به په یو څیز پسې ورخوشې شي چې دغه څیز راونیسه بیا به اواز ورکړي چې واپس راشه نو دی به دغه څیز نیسي او تاله به واپس راوړي که دی پر خپل ټریننګ کې غلطي کوي نو دا سپې وهلی نشي بیا به دی ښکار پسې ولېږي نو د ښکار ځناور چې ونیسي او دې ته په خپله خوراک ورنکي او تالی راوړي نو دا سپې په خپل ټریننګ کې کمال ته ورسېده دی تربیت یافته شو تعلیم یافته شو دی چې کوم چیز راوړي نو دا ستا لپاره حلال دی خو شرط پکې دا دی چې دی به خوراک ترې نه کوي که ده چې خوراک کړو دی مور شو دی مور شوی دی دا خو د ځان له ښکار کړی دی مور شو نورې خوړې نه شو انسان یې راو د باز د ټریننګ طریقه دا ده چې دا باز خوشې که او بیا ورته یې راچه نو چې دی دا خپل پرواز را تو کې تاله واپس راغی نو د ده ټریننګ پوره شو او که دې ناړامي کوي نو باز وکړی نه شي کمزوری مړ به شي په واده کې نو د سپي د ښکار دپاره یا د باز د ښکار دپاره یو شرط دا دی چې ته ورته وایې راشه نو دی به راځي او دی به په ښکار پسې ته لېږې که دی په خپله باندې لاړ او ښکار یې راوړم دا شی به مردار وي که دا سپی په خپله یو ځنګلي اوسه پسې لاړه یو سړی خرګوش پسې لاړو په خپله او خولې کې شی راوړه تا ته مخې ته کېښوده چې نیکه دا والا نو دا شی حرام دی که مړ شوي دي نو دا حرام دی الا ما زکیتم مګر که ته خولې کې راوړه او سا پکې وه او تا په چاړه لال کړ نو بیا حلال دی نو شرط دا دی چې دا سپی یا باز به ښکار پسې تلېږي په خپله به نه ځي که په خپله تللی دی نو دا شی به مردار وي نو مکلبینا دا لفظ په اصل کې د تکلیب نه مشتق دی او د دې اصلي معنا دې سپي ته ښودنه کول بیا عام ښکار ښکاري ځناورو ته چې ښودنه وکړي او په ښکار پسې پرېږدي دې دپاره هم دا لفظ استعمالېږي چې ښکار پسې دی پرېږدي ته به یې ورخوشې کړې تفسیر جلالین د مکلبین معنی ارسال کړی دا چې په ښکار پسې به ته خوشې کې بل شرط دا دی چې دا ښکاري ځناور به دا ښکار خوري نه بلکې تاله به امانت راوړي مما امسکنا علیکم د قرآن د دې لفظ نه دا شرط معلومیږي چې دا ښکاري ځناور دا ښکار خوري نه تاله به راوړي بل شرط پکې دا دی چې ته د ښکار پسې دا ځناور پرېږدې دا سپی یا باز خوشې کې نو دقه وخت کې به ته وایې چې بسم الله الله اکبر بسم الله به وایې نو چې تا په بسم الله وویله سپی یا باز د ښکاري دی تربیت یافته دی تا ور خوشم که او د ښکار ونه خوړه او تا لی راوړه او اوس چې تا وتلې ده نو دا ښکار حلال دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورسره یو شرط بل لګی چې په دې ښکاري شي کې به د ښکاري ځناور زخم پیدا کړي وي او دا شرط د لفظ د جوارح نه اشارتا موجود شوی دی نو که زخم یې پکې نو جوړ کړی نو بیا به داسې لکه چې مری وله خفه کړله منخنقه دی اوس شی مردار دی نو دا دا مسله چې دا مخکې به تر اوسه پورې واورېده دا حکم د ځنګلي ځناورو لپاره دی چې د انسان په قبضه کې نشي راتلی او که یو ځنګلي ځناور د کور کې ساتلی وي بلد کړی وي دی خپل قابو کې دی راوستلی وي نو دې به باقاعده حلالې بغیر د حلالولو نه به دې کدنه کسا وتلې دا به مردار وي نو دا شرطونه پکې ومنه نو د ښکاري ځناور ښکار حلال دی د سپي او د باز د ښکار کړی ځناورو کې کم ځناور حلال دي کم ځناور په ذبح باندې حلالېږي یا کم ځناور د سپي د تربیه یافته سپي یا د باز په ښکار کولو باندې حلال کېږي او هغه ځناور چې ښکار کړي ستاسو دپاره هغه ځناورو علمتم چې تاسو تعلیم ورکړي وي من الجوارح چې زخم پیدا کوونکي وي جوارح جرح پیدا کوونکي یا تاسو ورخوشي کړي مکلبین ورخوشي کړي وي په ځناور پسې تعلمونهن تاسو ول تعلیم ورکړي مما په هغه طریقه علمکم الله چې تاسو ته الله خود نه کړی دا الله تا ته چل خولې وي نو تا دغه ځناور پسې بې له ټریننګ ورکړ فکلوا مما امسکنا علیکم پس خورای تاسو مما د هغې نه امسکنا علیکم چې د ښکاري ځناورو تاسو له ساتلي وي واذکروا اسم الله علیه یادوی نوم د الله په هغې باندې واتقوا الله د الله نه ویرېږئ ان الله سریع الحساب بېشک الله پاک جلد حساب کتاب والا دی اليوم احل لكم الطيبات نن ورځې حلال کړي شوي دي ستاسو لپاره الطیبات او پاکیزه څیزونه وطعام الذین اوتوا الکتاب او طعام د هغې خلکو چې ورکړی شوي دي ورته کتاب حل لکم هغه هم ستاسو لپاره حلال دي د اهل کتابو د لاس ذبیحه طعام نه مراد ذبیحه ده یهودی یا نصرانی چې کم زناور ذبح که او د ذبح په وخت کې د غیر الله نوم یې پې نه دی اغشتي د الله نوم یې پې اغشتی دی نو دغه شی دا ذبیحه حلاله ده د مسلمان لپاره وطعام الذین او طعام د هغه خلکو اوتو الکتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی دی حل لکم ستاسو دپاره حلال دي او د طعام نه مراد ذبیحه ده حلال کړی شوی ځناور د اهل کتابو ذبیحه حلاله ده خو ګورې موجوده زمانه کې اهل کتاب نشته نصوارا برای نام نصوارا دي دا عیسایان برای نام عیسایان دي دارنګ یهودیان برای نام یهودیان دي اصلي یهودیان نشته اصلي عیسایان نشته ځکه چې موجوده عیسایان انجیل نه مني موجوده یهودیان تورات نه مني د آسماني کتاب قائل نه دي خدای نه مني نه د دوی ذبیحه مرداره ده او د دوی ښځې مسلمان لپاره حلال نه دي جایز نه دی د اهل کتابو د طعام نه مراد ذبیحه ده لکه خټکي اندوانا خربوزه ام کیلا سیو وغیره در کوي نو د دوی په دې کې څه کار دی دا خدای پاک پیدا کړي دا خوړی شي د کتابیانو میوجات خوړی شي ذبیحه نشي خوړی وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم او تاسو طعام د هغوی لپاره حلال دی مسلمان چې ذبحه وکړه کتابي لپاره د هغې خوړل جایز دی والمحصنات من المؤمنات او حلال دي ستاسو دپاره پاک دامنې بیبیانې مؤمنانې پاک دامن وی دا قید پکې دې دپاره ولګو چې مسلمان له پکار دي چې نکاح کوي نو پاک دامنه ښځه دې وګوري نیکه بیبي د ځان لپاره وګوري نو د پاک دامنې شب پکې ولګېده د دې دا مطلب نه دی چې د پاک دامنې نه علاوه بل سره ګنې نکاح نه صحیح کېږي نه غیر پاک دامن سره نکاح چې مسلمانه ده صحیح کېږي خو د مسلمان دپاره مناسب دا دی چې دی د ځان دپاره ښکلې پاکیزه نیکعمله دینداره تقواداره وګوري والمحصنات من المؤمنات حلال دي ستاسو لپاره پاک دامنې مؤمنې حلال دي ستاسو لپاره پاک دامنې مؤمنانې ښځې والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او حلال دي ستاسو لپاره پاک دامنې ښځې من الذین د هغې خلکو نه اوتو الکتابه چې کتاب ورته ورکړی شوی دی نو د اهل کتابو پاک دامنې بیبیانې مسلمان په نکاح اغشتی شي خو ګورې مسلمان لپاره د موجوده وخت کې فکر وکړه عیسایان شته نه دا اوسنی عیسایان دا دهریانی دي او یهودیان شته دی نه دا هم دهریان دي او که فرض کا یهودیا او نصرانیا آسماني کتاب منونکي خپل موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام منونکي پیدا شولا نو بیا هم بهتره نه ده مسلمان د پاره مسلمانه بهتره ده ځکه چې دغه کتابیانو سره ناسته پاسته کې خوراک چا کې به بې ضرورت هغوی سره ګډوډتوب شروع دی نو د هغوی د ښځو په جال کې چې راغلی شاید چې په آخر کې درنه خپل ایمان ضایع شي تاسو نه مخکې اذا آتیتموهن اجورهن چې په کوم وخت کې تاسو ورکوئ دوی ته اجورهن مهرونه د دوی مهر به ورکوې بغیر د مهر نه غیر مصافحین اسې مستی استون کې نه ولا متخذین اقدان او اسې پټه اشنایی کوونکې نه باقاعده د شریعت مطابق به نکاح کې پټه یارانه دوستانه نه کوونکې به یې ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله هغه چا چې کفر وکړو بعد د ایمان نه رسو ومن یکفر بالایمان هغه چا چې کفر وکړو د ایمان پسې فقد حبط عمله ایمان نه منکر شو فقد حبط عمله عمل د برباد شو وهو فی الاخرة من الخاسرین او دې په آخرت کې د تاوانیانو نه بوي ومن یکفر بالایمان چا چې کفر وکړ په ایمان باندې فقد حبط عمله د عمل ټول برباد شو او هغه پاک دامنې چې کتابیانې دي والمحصنات او پاک دامنې ښځې درله حلالې دي من الذین هغې خلکو نه اوتو الکتابه چې کتاب ورته ورکړی شوی دی من قبلکم ستاسو نه مخکې اذا آتیتموهن اجورهن چې کله تاسو دوی ته ورکوئ مهرونه د دوی محسنین چې تاسو د دوی سره نکاح کوونکي غیر مصافحین اسې مستی کوونکې نه ولا متخذین اخدان او دوی سره پټه یارانه کوونکې نه ومن یکفر بالایمان هغه چا چې کفر وکړو په ایمان باندې د ایمان نه رسو کافر شو فقد حبط عمله نو د عمل برباد شو وهو فی الاخرة او دی په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نوی چې کله تاسو اراده وکې ودرېدلو د مانځه ته مانځه ته د ودرېدو اراده وکې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو د پیغمبر علیه السلام امتیانو باندې عظیم الشان احسانات وکړی شو نو چې داسې ښکلې ښکلې احسانات یو شریف انسان ووري او دې حق شناس وي نو د داسې مؤمن په زړه کې د شکر گزارۍ جذبات را پورته شي یا الله زه ستا بندی یم ته زما الله یې په ما دې دومره دومره احسانات کړي دي زه ستا شکریا ادا کوم نو د شکر گزارې جذبات راشي اظهار وفاداری جذبات پکې راشي فطري طور باندې د ده دا خواهشي چې زه د الله په دربار کې لاس په نامه شمه سر به سجود شمه سجده ورته وکړمه او خپله غلامي الله ته ښکاره کړمه نو الله ورته فرمایي چې زما په دربار کې حاضري کې او خپله بندګي راته ښکاره کې نو ځان پاک کړه راځه زما دربار ته شاهي دربار دې راځه خو ځان پاک کړه ته د دنیا په دې مزو کې ورغلی وې د دنیا مزېدار څیزونه دې خوړلي دي او دا ډېر ډېر خوراک کول دا د ځناورو عادت دی نو تا کې بهیمیت پیدا شوی دی ځناورتوب در کې پیدا شوی دی زما د ښکلي دربار ته راځې نو ملکي صفات په ځان کې پیدا کا راځه اودس چا رضام وکړه غسل وکړه چې دا د ځناورو دا خوی در نه اقوا شي ملکي صفت در کې پیدا شي د فرشتو صفت راشه اودس چا رضام وکړه غسل وکړه نو په دې خوراک څښاک د ځناورو خوی انسان کې پیدا شو د ځناورو صفات پکې پیدا شو نو د فرشتو صفت دا دی چې دا ډېرې پاکې دي نو تم ځان پاک کړه نو هر وخت چې الله حکم کوي چې راشه بنده سار مانځه له ولامبه ماسپښین له بیا ولامبه مازیګر له بیا ولامبه ماښام ماسخوتن له بیا لامبه هر مانځه له به لامبې نو اوړي کې خو به خوند وکړي خو په ژمي کې به څه کوي په ژمي کې خو ډېره ګرانه ده نو الله وایي بنده ته عاجز او دا پنځه وخته غسل نه شي کولی ځه چار اندام ووینځه چار اندام درې اندام ووینځه او یو اندام په دې مسح وکړه دا چار اندام دی په دې باندې به دې کار وشي کله به ضرورت راشي چې دا بهیمیت در باندې ډېر غالب شو نو دغه وخت کې ټول بدن ووینځه ولامبه د الله دربار ته چې ځې د صفایي کا یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اذا قمتم الی الصلاة هر کله چې تاسو اراده وکړئ د ودرېدلو لمانځه ته اذا قمتم الى الصلاه چې تر لمانځه ته ودرېږي نو فغسلو چې لمانځه ته ودرېږي نو مخلاص به وینځي چې نیت ته تړلی هغې نه پس به مخلاص وینځي مخ به وینځي لاس به وینځي پښې به وینځي او په سر مسه جومات کې اودس کوي نو دا ارادې لفظ مې پکې مخکې درته وویل اذا قمتم الى الصلاه هر کله چې تاسو اراده وکړئ چې ودرېږو مانځه ته نو د دې ارادې په وخت کې اودس چا رضا مو که نو وروسته به ودرېږي اذا قمتم الى الصلاه هر کله چې تاسو اراده وکړئ چې ودرېږئ مانځه ته نو د ارادې وخت کې څه وکړئ فاغسلو وجوهکم ووینځئ تاسو خپل مخونه مخ به د کوم ځای پورې وینځئ په دې تندي باندې چې کوم ځای د ویښتو د زرغونې ځای دی د دغه ځای نه والا په اوږدوالي راشه دې زنې پورې او مسح وکړئ تاسو په خپلو سرونو باندې لوند لاس راخکل دې ته مسح وایي پیغمبر علیه السلام په خپل ټول عمر کې د څلورمې حصې نه کم مسح نه ده کړې د سر د څلورمې حصې نه کم مسح نه ده کړې تر د ګیټو پورې خپې به خپې به تر ګیټو پورې لاسونه تر څنګلو پورې او خپې تر ګیټو ګیټې به لمدې هسې نه ګیټې درنه اوسې پاتې شي د سر مسحه کم از کم څلورمه او ټول سر مسحه کول سنت دي وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا او کچر تاسو په جنابت کې فتطهرو ځان ښه پاک کې په جنابت کې نو په چار اندام د بیا کار نه کېږي چار اندام باندې بیا کار نه کېږي ټول بدن به لمبول غواړي نو د بدن ظاهري حصه چې اوبه رسول ورته بغیر د تکلیفه کېږي نو دقه ځایونو ته به اوبه ورسې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي په غسل کې پوزه کې اوبه اچول او خولې کې اوبه اچول دا هم ضروري دي فرض دي او په اودس کې سنت دی په اودس کې خولې کې او پوزه کې اوبه اچول سنت دی او په غسل کې پوزه کې او خوله کې اوبه اچول فرض دي غړغړه کول فرض نه دي دا غرغره فرض نه ده هسې خولې ته ډېر چاپېره اوبه رسول فرض دي په غسل کې او غرغره مبالغه کول فرض نه دي په رمضان کې چې د روژې او د ورځې لام دی نو یې غرغره مه کوه ځکه چې غرغره چې خو خوله کې به دې اوبه تېرې شي روژه به دې ماته شي نو خولې کې اوبه اچول فرض دي او غرغرې پکې فرض نه دي وإن كنتم جنبا فاتطهروا او که چېرې تاسو په جنابت کې نو فطهرو نو ځان ښه پاک کې غسل وکړئ وإن كنتم مرضى أو على سفر کچره تاسو مریضان یې او به نشئ استعمالولی او به درته تکلیف رسوي او علا سفر یا تاسو په سفر باندې او په سفر کې اوبه نه ملاویږي او جاء احد منکم من الغائط یا راشي او کس له تاسو د تقاضې نه من الغائط غائط او دسماتې او لامستم النساء یا تاسو بیبیانې مسه کړې وي فلم تجدو ماعا نو اوبن نه بیا مومې تاسو غسل لپاره اوبه نشته او د سفر اوبه نشته فتیممو سعیدا طیبا نو تاسو تیمم وکړئ فتیممو قصد وکړئ تاسو سعیدا طیبا د پاکیزه خاورې پاکه خاوره باندې به تیمم وکړئ فامسحو بوجوهکم نو مسح وکړئ په مخونو باندې و ایدیکم او په لاسونو منه د دې پاکې خاورې نه نیت به وکړې د تیمم نیت وکړه نو دواړه لاسونه ځمکې له راخلاص کړه نو بیا دقه لاسونه فامسحو بوجوهکم مسح په مخونو باندې وکړي د مساسه ټوله په دغه خوري لاس باندې مسح کا دویم ګزار وکا و ایدیکم منهن په دویم ګزار لاسونه تر څنګلو پورې هر طرف ته مسح کا که یو بدن زخمی شوی دی څه حصه زخمي دی او څه حصه روغ دی نو اوس به غسل کوي نو که غسل کوي نو زخمي ځای دی هغه به ګذک شي ناجوړه به شي تیمم به کوي څه به کوي نو د فقې کتابونو کې وایي چې که اکثر بدن یا نیم بدن زخمی و اکثر بدن یا نیم بدن زخمی و نو تیمم بکی دا بدن دیر ایسا زخمی زخمی دا یا نیم بدن زخمی دی نو لمبل به نه کوي د لمبلو په ځای د تیمم وکړي یو سړي په سر ګزار خوړلی نور بدن یې روغ دی خو په سر دی اوبه نه اړوي د اوږو نه ښکته ټول بدن دی ولمبي او که اکثر بدن جوړو نو غسله دا اکثر بدن به وینځي ومسح الجريحه او چې کوم ځای زخمي نه په هغه زخم باندې لاس راکاږي نو که بغیر پته په نن لاس راختی شي را لکاږي او کنا بغیر پته په دغه زخمی ځای لون لاس راکاږي نو د لاس هغه لوندوالی نقصان کوي نو بیا د پټې د پاسه د لون لاس راکاږي پلستر یا ټولې د هغې د پاسه د لون لاس راکاږي او داسې به نه کوي چې اون به غسل کوي اون به تیمم کوي دواړه کاره به نه کوي نو که اکثر بدن زخمی و یا نیم بدن زخمی و نو تیمم دې وکړي او د وینځلو حاجت نشته او که اکثر بدن جوړو او لږ بدن زخمی و نو غسل به کوي او په زخمی ځای باندې به مسح وکړي او که یو سړی داسې دی چې د سنګلو سره دواړه لاسونه پرې کړي دي سنګلو سره دواړه لاسونه پرې کړی شوي دي او دې ګیټې سره دواړه پښې پرې کړی شوي دي او په مخ یې زخمونه دي دی به څه چل کوي لاسونه چې کوم ځای پورې وینځل فرض وو هغه ځای کې کټ کړي دي د څنګل سره لاس کټ شوی دی دواړه نو د لاس لاس وینځل فرض وو دی کوم ځای وینځي لاس شته نه نو کوم ځای وینځي ګیټه پورې خپې وینځل فرض وو او دس کې غسل کې دا فرض ګیټو سره دواړه خپې کټ شوي دي کوم ځای وینځي او مخ د وینځلو د هغه زخمي دی اوس به دې څه چل کوي نو دې د بغیر او د څه مونځ کوي او بلکل یې مونځ کېږي بغیر او د څه د د مونځ کېږي وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ کچر تاسو مریضان وې او علا سفر یا په سفر وې او جاء احد منکم من الغائط یا راشي یو کس له تاسو من الغائط او د سماتینا او لامستم النساء یا تاسو بیبیانې مسه کړې وي فلم تجدو ماء نو نو بیا مونږ تاسو اوبه یا اوبه وي خو تا له ښې نه وي یا اوبه وي خو کافي نه وي یو بنه ملاوی دی فتیممو سعیدا طیبا نو تاسو قصد وکړئ د پاکې خاورې فامسحو بوجوهکم پس مسح وکړئ تاسو په خپلو مخونو باندې و ایدیکم منه او په خپلو لاسونو باندې منه د دې پاکې خاورې نه تیمم په څه کېږي په پاکه خاوره په شګه په چنا په کاڼي باندې په دې سیزونو کې کفالت کېږي نه په پاک څادر کېږي نه را بعضې دوستان پاک څادر را غونډ کړي او د دواړو اړخو نه پرې را باندې کېوې وي او ځان له زړه ښه چې ما تیمم وکړو بلکل تیمم نه دی شوی په پلیته مونځ کې ستا په سادر او ستا په بالغ به الې تیمم کېږي چې ته ډب ورکړې ګرد غبار پې پورته شي نو ته دومره خیرن خو نه ګرځې چې او نه دې بالغ او سادر دومره خیرن دی په دې مقبره کې هم بعضې د استاد ښکلې پاک ساده وي او ډب پې وباسي وي ما تیمم وکړ بې اودسه دې جنازه وکړه هېڅ تیمم نه شو د دیوالونو نه بعد دا پینټ رنګ ورکوي روغني رنګ په دې دیوال نه کېږي په دې باندې ستا تیمم نه کېږي او که د خاورې میو دې ورکړې وي د شګې پلستر دې ورکړې شګه او سیمټ دي چونه دې ورکړې ده په دې دیوال کېږي په کچه خښته په پخه خښته تیمم کېږي خو پینټ رنګ روغني رنګ باندې کار نه کېږي ولكن يريد ليطهركم لكن الله اراده کوي غواړي چې پاک کی تاسو لرا الله په خپل پاک دی او پاکي یې خوښه ده صفائی جز د ایمان دی نو الله تاسو پاکول غواړي کم بې اودسي چې ډېر ډېر واقع کېږي نو هلته کې خدای پاک د ټول بدن وینځل او لمبول لازم نه کړل صرف چار اندام په دې باندې اکتفا وکړله او حدث اکبر یعنی جنابت دا کله کله پیښیږي نو په دې کې ټول بدن وینځل او لمبل د فرض کړ داسې حالت کې انساني نفس د فرشتو د صفت نه ډیر لرې شو الله تنبیه ورکړه چې علما د فرشتو صفت ځان کې بیا راوله ټول بدن سره شو اوس په مرض کې په سفر کې حالات داسې دي اوبه نه میلاوېږي هغه ځای کې پاکه خاوره باندې ځان پاک کړه په اوچ دریاب باندې ځان پاک کړه اوچه خاوره الله پاک دی پاکی یې خوښه ده پاکی او صفایی د ایمان جز دی نو دا کورونه پاکول دا سنت طریقه ده کمره به پاکه ساتې برنډه به پاکه ساتې د کور صحن به پاک ساتې او د کوڅې نه بهر د دروازې نه بهر ځای به پاک ساتې هسې نه چې ښځلې راغونډې کړي او په کوڅه کې وغورځوي وایي د کوم کور صحن کې یا د کور نه بهر چې ګندګي پرته دا کور د یهودیانو طرز دی د یهودیانو د کور مخې ته به ښځلې پرتې وي نو د کور مخې ته به بار خزله نه غورځې کنی طرز دې د یهودیانو اختیار کړ او بعض زنانه خزله راټوله کړي داسې د ور نه بار په جارو دي که ورکړي ځه اوس که د بهر نه څوک راځي وګورئ په کوڅه کې خزله پرته ده دا د کوالتوب نښه ده دا ښځه پواړه ده ډوډۍ پخې کړي قلفي دغه شان د ښکاره پرېږدي مچان پسې بندي دا دواړه ده اوړه په وخت نه غږي په ډېره خمبیره پرته وي او چې کله اخري وخت شي نو اوړه وغږي نو بس په خمبیره پکې او تریوالې پکې دا د پواړه کوي دا پواړتوب دا د خدای نه دی خوښه وی پیژنم پواړه ښځه ډېره خمبیره ساتي لاس پې نه راکاږي د قلفي غاړه ګنده ساتي نو پوارتوب د خدای نه دی خوښه لوښي لرګي بلکل صفا چې څومره لوښي د خوراک کاټ هغه بلکل صفا کور صفا دننه بهر بهر به خزله نه پخوا دې کورونو کې به چونیانې او ډیرانو غزله به هغې کې جمع کېده او څه موده پس به پتی ته به یې ډیران وړو اوس د ټولو کورونو نه هغه ډیرانونه ختم شو نو چې څومره خزلې راجمع شي هغه ټولې د کوڅې مخې ته نالی کې ورواچي نو نالی ټولې د کورونو د ډیران نه ډکې شوې نو سړک ته اوبه راوختې نو د کمیټې والا غریبانان هغوی هم تستړي شي هغوی تر پوزې راله نه هغوی نالې اوس نه پاکوي ډکې ډکې چلېږي چې لږ باران شي نو بس سړک ته اوبه روخېږي دا د دې کورونو والا د دې ګندګۍ د ور اچولو مهربانۍ اثر دی نو په نالۍ کې ډېران مه غورځوئ پلاستیکونه ټول پلاستیکونه دې نالو ته ور ورسېدل نو چې نالۍ بند شي نو بیا دا پلاستیک خو په اسانه وځي نه نو کمیټي والا او د کلي خلک په شریکه بیا نشي پاکولی چا سره چې دا زیاتي پلاستیکونه را جمع کېږي سوځوی نو په سل کاله کې په دې خاوره کې دا پلاستیک خاوره نه خوري نو پلاستیک بغیر د سوځولو ختمېږي نه نو د کار نه زیاتي پلاستیک په نالو کې مه غورځوی منیاری دکاندار دې چې څومره ګوتی خالي کړي نو نالې پرې ولي نالې بندې شوې د جماعت خزله دا به په ډیران نه غورځي جماعت چې د جارو کو نو د جماعت خزله د عامې خزلې په شانتې نه ده دا د برکتي ځای نه راټوله شوې ده نو په پلیت ځای کې په ډیران به نه غورځي دا به چې ته ګوتی کې واچوې سیم کې واچوه یا ولا کنده وکړه هغې کې واچوه د جماعت شي د ادب والا دی